خلک د الله رب العزت د رحمتونو او د الله د عذابونو نه خبر کړي هغوی ته ښه لاره او بده لاره دواړه ورښي دا د انبیا علیهم الصلات وسلام په اختیار کې دي خو منل د انبیا علیهم الصلات وسلام په اختیار کې نشته ځکه که په نورو باندې منل دا د انبیا علیهم السلام په اختیار کې وای نو د ټولو نه به وړاندې خپل مور و پلار خپل اولاد خپل ورونه خپل خاندان او خپل قوم ته هغو هدایت دولت ورکړی وای ځکه چې هدایت ډیر قیمتي شی دی او انسان سره چې کوم قیمتي شی وي انسان پوره دا کوشش کوي چې دغه قیمتي شی خپل مور و پلار، خپل ورونه، خپل اولاد او خپل دوستانو ته ورکړي او حال دا چې د الله رب العزت کلام او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په دې باندې ګواه دي چې د انبیا علیهم الصلاة وسلام د غوښتلو او کوشش باوجود هم نۀ خپل اولاد ته هدایت کولی وشو او نۀ خپل مور پلار او حتی ځینو نږدې دوستانو ته یې هم چې هدایت کولی ونشو نو معلومېږي چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی انبیا علیه الصلاة والسلام لارښوونه کوي خو په چا باندې منلی نشي نو الله دې رب العزت چې دا هدایت د هغه په اختیار کې دی موږ ته زموږ کورنۍ ته او زمونږ اولادو ته په نېکه لاره باندې هدایت وکړي تاسې واورئ د حضرت نوح علیه السلام وسلام د زوی واقعه حضرت نوح علیه السلام وسلام ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی چې هغه ته آدم ثانی لقب هم ورکړی شوی دی نوح علیه السلام والسلام پوره نهه نیم سوه کاله خپل قوم ته د دین دعوت ورکوي خپل قوم د الله رب العزت وحدانیت طرف ته رابلي خپل قوم د الله رب العزت عبادت طرف ته رابلي او نوح عليه الصلاة والسلام په داسې طريقه رابلي چې په ژبه ويل خو ډېر آسان دي خو کول او ښودل ډېر مشکل دي هره ورځ به نوح عليه الصلاة والسلام ودرېده او خپل قوم به الله طرف ته رابللو په جواب کې به قوم په نوح علیه السلام والسلام باندې د کاڼو او د تیږو باران جوړ که نوح علیه السلام به خلک او خپل قوم الله طرف ته رابله د الله وحدانیت طرف ته به رابلل چې تاسې د بتانو عبادت پرېږدئ فحشا او منکرات ظلم او بدبختی پرېږدئ یوازې د الله عبادت وکړئ چې هغه ستاسو مالک دی هغه ستاسو خالق دی او هغه هغه څوک دی چې د ستاسې د نفع او د نقصان مالک دی په خپل قوم منځ کې به ولاړ و قوم د دې پر ځای چې د نوح علیه السلام وسلام خبرې ته لبیک ووایي او د نوح علیه السلام خبره ومني په نوح علیه السلام به یې د کاڼو باران جوړ که نوح علیه السلام به یې په تیږو او په کاڼو ویشته حتی تر دې چې نوح علیه السلام وسلام به په دې تیږو او کاڼو کې راګیر شه نو جبرائیل علیه السلام وسلام به ماښام راته او نوح علیه السلام به یې د دې کاڼو او د تیږو نه راویسته جبرائیل علیه السلام به راغی او نوح علیه السلام به د دې کاڼو د انبار لاندې نه راوچت که او د هغه پټۍ او مرهم به یې وکړه او د الله په حکم به نوح علیه السلام فورا صحتمند شو او چې کله به نوح علیه السلام ودرېده نو بیا به یې د جبرائیل علیه السلام وسلام نه پوښتنه کوله چې سبا ته زما وظیفه زما کار څه دی جبرائیل امین به نوح علیه السلام وسلام ته عرض وکړ کوم کار چې تاسو نن کړی دی هغه وظیفه او هغه دنده به سبا هم کوئ لکه څنګه چه نن تاسو باندې د کاڼو باران وشه او په کاڼو کې راګیر وئ سبا به هم د خپل قوم په منځ کې درېږئ هغوی به الله طرف ته رابلئ هغوی به د الله عبادت طرف ته رابلئ هغوی که هر څه هم ستاسو خبره نه مني خو تاسو به د دعوت لاره نه پرېږدئ نوح علیه السلام وسلام د خپل قوم په بې قدري باندې افسوس سره د الله په وړاندې عرض کوي چې ای زما پروردګاره ما خو خپل قوم ستا طرف ته ستا وحدانیت طرف ته شپې او ورځې را وبللو او دوی ته مې شپې او ورځې دعوت ورکړ خو زما دعوت او زما رابللو دوی ته هیڅ کومه ګټه ونه رسوله الا فرارا مګر دا چې دوی زما نه نور هم وتښتېدل او نوح عليه الصلاة والسلام بیا هم بیانوي چې کله به دوی ما راوبلل د ستا طرف ته چې ته دیو ته بخښنه وکړې دوی د شرک نه د ظلم نه د بدبختی نه د بت پرستی نه لاس واخلي یوازې ستا وحدانیت اعلان وکړي چې ته دیو ته بخښنه وکړې نو چې کله به دا دعوت ما دوی ته ورکوه دوی به د خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې تېرې کړې تر څو چې زما آواز وانه وري جعلو اصابعهم فی آذانهم خپلې ګوتې به یې په خپلو غوږونو کې تېرې کړې او خپلې جامې به یې ټولې کړې او زما نه به وتښتېدل او هغه تکبر به دوی اختیاروه او همدارنګه نوح علیه السلام وایي چې ما په ډیر آزاد میدان کې په عامه ټولنه کې دوی ستا طرف ته را وبلل او همدارنګه د یو یو کس کور دروازې ته لاړم، هغوی مې ستا طرف ته را وبلل، خو دوی هېڅکله زما دعوت قبول نه کړ، حتی زما زوی هم، چې کله د الله عذاب په هغه قوم باندې راغی، نو د نوح علیه الصلاة والسلام زوی هم هغه قوم سره هلاکېږي او الله یې غرقوي. چې مسعود پوچا شهیدا د نو قدرمنو اوریدونکو نوح علیه السلام وسلام ډیر مهنت او ډیر کوشش وکړ چې نهه نیم سوه کاله موده کې نوح علیه السلام باندې صرف اتیا کسانو ایمان راوړی و چې خپل حقیقي زوی هم مسلمان نشه که په یو کال کې یو یو سړی مسلمان شوی وای هغه به نهه نیم سوه کسان شوي وای خو د اتیا کسانو نه زیات راوي نه بیانوي نو که هدایت د حضرت نوح علیه السلام په قبضه کې او په اختیار کې وای نو ټول قوم به مسلمان جوړ کړی وای کم از کم خپل حقیقي زوی ته خو به هدایت کړی وای نو معلومه شوه چې هدایت د الله په ولکه کې دی هدایت د الله په اختیار کې دی بل څوک د هدایت اختیار نه لري همدارنګه حضرت ابراهیم علیه السلام ډیر لوی عظیم شان پیغمبر تیر شوی چې تاسې په خپرونو کې د هغه ذکر اورېدلی. د ابراهیم علیه السلام پلار بت تراش و بتان به جوړول او خرڅول به یې. ابراهیم علیه السلام وسلام د خپل پلار په سمه لاره راوستلو دپاره ډیر کوشش کړی و چې په شپاړسمه سپاره کې په سورت مریم کې په درېیمه رکو کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام د دې دعوت ذکر کړی موږ ته په څلور ځای کې وه چې ای زما پلار جانه ای زما پلار جانه ای زما پلار جانه خو لاکن الله د ابراهیم علیه السلام د پلار لارښوونه نه وه غوښتې داسې ورته یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ای زما پلار جانه ته ولې عبادت کوې د هغه بتانو چې هغه اورېدلی هم نشي هغه څه شی لیدلی هم نشي او ستانه د څه دفاع هم نشي کولی او بیا ورته وایي چې یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا ای زما پلار جانه د الله د طرف نه ما ته علم نبوت راکړ شوی ما ته علم هدایت راکړ شوی هغه څه چې الله هغه تا ته نه دی درکړی نو ته راشه زما تابعداري وکړه زه به تا ته سمه او مستقیمه د جنت لاره در وښیم او بیا ورته څه وایي یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ای زما پلار جانه ته د شیطان عبادت مه کوه د شیطان تابعداري مه کوه ځکه شیطان د رحمان نه نافرمانه دی د الله نه نافرمانی کړې نو که ته د شیطان تابعداره شې ته به هم د پروردګار نافرمانه شې او بیا څه وایي په څلورم ځل یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ای زما پلار جانه! که ته د شیطان ومنې، زه وېرېږم چې تا ته ونه رسېږي عذاب د رحمان، د الله، د طرفه، نو ته به شیطان د پاره ولي او دوست شې. څومره د درد نه ډک انداز دی. بار بار فرمایي، یا ابتې، یا ابتې، یا ابتې، ای زما پلار جانه! د دې انداز تقاضا خو دا وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام په جواب کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار زړه نرم شوی وای او د دې دعوت باندې لبیک ویلی وای یا کم از کم په جواب کې نرمه لهجه استعمال کړې وای چې د یا ابتي په جواب کې یا بنیه ویلي وای چې ای زما زوی جانه خو قرآن فرمایي چې د حضرت ابراهیم پلار یعنې ابراهیم ستاسو پلار تاسو ته په دې دعوت باندې لبیک نه وایي او په دې کې نرمه نهجه هم نه استعمالوي د ابراهیم پلار ابراهیم ته څه وایي قال اراغب انت عن آلئتي یا ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمنک وهجرني ملیا هغه پلار ورته وایي ابراهیمه هیا ته ما د خپلو معبودانو نه اړوونکی که ته منع نه شوې نو زه به تا سنګسار کړم دا د پلار جواب الله دې مونږ ته هدایت وکړي قدرمن اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ بس هماغه مې جانان ده چې ستایلی رب رحمان ده بس هماغه مې جانان ده چې که ستا په چا جهان ده څوک چې واجب الایمان ده چې خستا پچا جهان ده بس هما غم جانان ده د ژوند لار رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسېږي هغه زنګ ونیسي. هر سهار شپږ نیمې بجې. بیا ځلې د ماښام شپږ نیمې بجې. یوازې دا اراکوزیا راډیو چې خستا کوچا جهان د سوچ واجب ایمان دی چې خستا کوچا جهان د سوچ واجب قدرمن اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زمونږ ملتیا کړې وي نو به هر حال قدرمن اوریدونکو خلاصه دا ده چې د حضرت ابراهیم علیه السلام وسلام د ډیر مهمنت او کوشش باوجود د دې پلار مسلمان نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې په میدان حشر کې به ابراهیم علیه السلام عرض وکړي چې ای زما پروردګاره ستا وعده ده چې تا ما سره وعده کړې چې تا به زه نه رسوا کوم د دې نه به زیاته رسوایي څه وي چې نن به زما پلار د ټولو خلکو په وړاندې دوزخ کې غورځېږي دغه وخت به د دې پلار شکل او جسه الله مسخه کړي او د یو ځناور په شکل کې به الله هغه جهنم ته وغورځوي دا د دې لپاره چې خلک هغه ونه پیژني ځکه چې د رسوايي دارومدار په شناخت باندې دی، هر کله چې شناخت پاتې نه شي، نو کوم شی چې په جهنم کې غورځولی شي، بیا به د زوی د رسوايي خسره په خطره پاتې نه شي. نو معلومات نه کېږي چې کوم شی په جهنم کې وغورځولی شي، نو که هدایت د ابراهیم علیه السلام په اختیار کې وای، نو خپل پلار ته به یې ضرور هدایت ورکړی وای نو معلومه شوه چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی بیانول خو د پیغمبرانو په اختیار کې دي چې خلک د الله دین طرف ته راوبلي خلک د الله وحدانیت طرف ته راوبلي خو منل د پیغمبرانو په اختیار کې نشته دی الله رب العزت دې په خپل فضل او په خپل کرم سره موږ ته زموږ کورنۍ ته او زموږ ټولنې ته د نیکو هدایت وکړي تر څو چې الله زموږ نه راضي شي همدارنګه هدایت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار کې هم نه و د مکې خلک محمد رسول الله د الله طرف ته رابلل او د دې په رابللو کې ډیر زیات کوشش وکړ ډیر تکلیفونه یې برداشت کړه خو بیا هم هغوی مسلمان نشو اکثر نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوی د مسلمانېدو ډیر غم و رسول الله په زړه کې ډېر زیات غمجن و چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي الله واخع نفسك الا يكون مؤمنین په سورة شعرا په نولسمه سپاره کې په اوله رکو کې لعلک باخع نفسک الله یکون مؤمنین الله ورته وایي آیا تاسو به د دوی په نه ایمان راوړلو خپل ځان په هلاکت کې اچوئ چې تاسو به په دې غم کې خپل ځان هلاک کړئ نه هدایت د ستاسو په الله په لاس کې نشته هدایت د الله په لاس کې دی چې الله د چا هدایت وغواړي نو هغه ته به الله هدایت کوي او د چا هدایت او لارښوونه چې الله ونه غواړي هغه به ازلي بدبخته وي او ګمراه به وي تاسو وګورئ ابو طالب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتره دی تقریبا د څلوېښت کالو نه زیات ابوطالب د رسول الله حمایت کوي او د پوره مکې خلکو سره ابوطالب دښمني کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر کوشش وکړ چې ابو طالب مسلمان شي خو ابو طالب ته بیا هم هدایت میلاو نشي د ابوطالب د زنقدن وخت و، آخري شېبې وې. د مرض په بستره باندې پروت و، د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله د هغه عیادت دپاره ورغی چې د هغه پوښتنه وکړي. رسول الله یې سر ته کېناستو او هغه ته یې وفرمایل چې ای زما تره، ای زما کاکا، ستا د مرګ وخت نږدې دی که تاسو په تیزه کلمه نه وایئ نو زما په غوږ کې کلمه ووایئ چې سبا د قیامت په ورځ زه د دې خبرې بهانه جوړه کړم او ستاسو شفاعت د الله په دربار کې وکړم ابو طالب جواب ورکوي زه خبر یم او ما ته پوره یقین دی چې زما د وراره دین رښتیا دی خو که زه د مرګ په وخت کې کلمه ووایم نو د قریش پوره خاندان به شرمنده شي چې د دیو سردار د مرګ د یېرې نه کلمه ویلې لکن اخترت النار علی العار ځکه د کلمې د نه ویلو په وجه جهنم ته غورځول شم دا ماته منظوره ده خو عار او شرم ماته منظور نه دی دا د ابوطالب خبره ده ابوطالب د ایمان نه بغیر وفات کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخته صدمه رسیږي او غم رسیږي یو دا چې ترې وفات شوی هغه د رسول الله حمایت کوه او دویم دا چې د کفر په حالت کې وفات شوی نو رسول الله پرېشانه شو الله پاک د عرش معلا د بلندی نه محمد رسول الله ته د تسلی دپاره قرآن کریم کې دا آیت نازل که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء ای زما محبوبه ته هدایت نشي کولی هغه چا ته چې هغه تا ته ډېر ګران دی چې ستا تره دی ولکن الله یهدي من یشا الله هدایت کوي هغه چا هدایت چې پروردګار وغواړي الله ورته فرمای چې زما محبوبه ستا مقام خو ډیر اوچت دی په کومه ځمکه چې ته ګرځې د دغې ځمکې د ذراتو باندې زه قسم خورم په کوم ښار کې چې ته اوسېږې زه د دغه ښار په کورونو او دیوالونو باندې قسم خورم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ای زما محبوبه! زه د مکې د ښار قسمونه په دې وجه نه خورم چې په دې کې د بیت الله نظارې موجودې دي چې د دې سره د حضرت ابراهیم یادونه تړلي دي. ای زما محبوبه! زه د مکې د ښار باندې په دې وجه قسمونه نه خورم چې په دې کې د آب زمزم چینه موجوده ده چې د دې سره د حضرت اسماعیل ذبیح الله یادونه تړلي دي. ای زما محبوبه! زه د مکې ښار باندې په دې وجه قسمونه نه خورم چې په دې کې صفا او د مروه غونډۍ موجوده ده چې د دې سره د حضرت هاجرې رضی الله عنها یادونه تړلي دي و انت حل بهذا البلد ای زما محبوبه زه خو د مکې ښار باندې ځکه قسمونه خورم د دې لپاره خورم چې ته د دې ښار اوسېدونکی نو رب د کایناتو وفرمیل انک لا تهدي من احببته ای زما محبوبه ستا مقام خو ما د ټولو کائناتو نه اوچړ کړی خو د هدایت د خزانې مالک مې ته نه یې جوړ کړی چې ته څوک وغواړې او تا ته څوک خوښ وي ته هغه ته هدایت وکړې ولکن الله یهدي من یشا هدایت صرف زما په قبضه کې دی زه چې څوک غواړم د هدایت دولت به هغه ته ورکوم چې زما رضا وشي نو بلال حبشي به د حبشې نه راولم ستا غلام به جوړوم او چې زما رضا وشي نو سلمان فارسي به د فارس نه راولم او ستا فرمانبردار به جوړوم همدارنګه صهیب رومي به د روم نه راولم او ستا تابعدار به جوړ کړم او زما رضا چې نه وي نو ستا د خپل خاندان خلک او ستا ترونه به ستا په ژبه تلاوت اوري او ستا معجزې به په خپلو سترګو ګوري او هغه به نظاره کوي خو مسلمانېږي به نه انک لا تهدي من احببته ولکن الله یهدي من یشاء ته هدایت نه شې کولی هغه چا ته چې تا ته ګران دی، بلکه هدایت د الله په قبضه کې دی، د الله په اختیار کې دی، څوک چې پروردګار وغواړي هغه ته به هدایت کوي، نو قدرمنو اورېدونکو هدایت د الله په لاس کې دی. الله دې په خپل فضل سره، په خپل کرم سره اول موږ ته، خصوصاً ما ته هدایت وکړي، بیا وروسته د دې نه چې څوک زموږ خبرې اوري او دې ته متوجه کېږي په خپوره اخلاص او صداقت سره اوري، زه هم د تزرو او د عاجزي لاسونه رب ته پورته کوم تاسې هم په ډېر عاجزي سره د خپل د تزرو لاسونه الله ته پورته کړئ او د خپل رب نه د نیکې لارې هدایت وغواړئ ځکه د دنیا ژوند ډېر محدود دی خپل اولاد ته د هدایت لاسونه پورته کړئ د هدایت غوښتنه وکړئ خپلو بچیانو ته خپلې کورنۍ ته تر څو چې په دنیا کې هم د عزت ژوند تیر کړئ او په آخرت کې هم الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شه.